ولقد ارسلنا یقینا رولی گمنگا الى سمود سمود قوم تا اخاهم رور داغوی سمود دا لوی قوم تیر شوی دی پخوا دوی چې کمزې اوسېدل دا غزې نامه د حجرو زړه جغرافیه چې ده نو د هغې مناسب خلک وایي وایي دا یو علاقه ده په شام کې تاسو چې کتابونه وګورئ دا یو علاقه ده په شام کې خو ما به موجوده وخت کې بل شانته ده اوس به داسې وایي دا یو علاقه ده په سعودي کې ده اوس دا د شام سره نه ده دا د سعودي سره ده نو راولېږه مونږه سمود قوم ته اخاهم رور د هغوی صالحا چې هغه صالح علیه السلام و هلکه چې صالح علیه السلام خپل قوم ته راغی سمودیانو ته نو اول دعوت د څه ورکو ورته وی ان اعبدوا الله چې تاسو عبادت وکړئ د یو الله ان اعبدوا الله چې تاسو عبادت وکړئ د یو الله الکه چې صالح علی السلام قوم ته دعوت ورکو نو قوم سره چلو که دعوت قبول کو کنه فاذا هم فريقان پس ناګن دا خلق شری فریقان دا دوړلیو یختصمون جګړې کولې یو طرف ته مؤمنانو بل طرف ته کافرانو سره بحثونه او جګړې کولې قال صالح علیه السلام وی یا قوم ای زما قومه لم تستعجلون ولی تاسو طلب د چلته کوي بسیئت په عذاب قبل الحسنت مخک د الله د رحمت نه الکه د حسنین او د رحمت نه او د نعمت نه مخک مخک تاسو د عذابونو دعوت ولی ورکوي لم تستعجلون ولی تاسو طلب کوي د جلته د سشي جلتی بالسیئات د عذاب قبل الحسنات مخکې د خوشاله نه د دې څه مطلب ځنې خلک وي د دې دا مطلب دی علما وي چې سمودیانو به وي چې کته پیغمبري واقع پیغمبر نو موږ خو ستا خلاف کو نو الله په موږ عذاب ولې را راولي موږ دغه عذاب راوله سار لنا نه راوله نو ولې تاسو طلب د چلته کوي د عذاب مخکې د نعمت او د رحمت نه لیکن زمونږ استاد صاحب وی داسې نه ده اصل کې دا دی په علاقه کې ګناهونه کول امید ګوله دا په حقیقت کې د الله عذابونو له دعوت دی خلی ملی ته ضرورت نشته کم سړی چې په علاقه کې ګناهونه کوي دا جواره کوي او دا بدعملی کوي او دا ډمتوب کوي دا په حقیقت کې ډمتوب نه دی دا په حقیقت کې جواری نه ده دا دا نور بدعملی نه ده بلکې دا د الله عذاب ته دعوت دی الله عذاب ته دغه دی دعوت ته چې وزې ته استاد صاحب وي چې لیته چې ته ډوډۍ ونیسې داسې د سیو دکې په خوله وایه مرازه مرازه دا به را رواني دقسې چې وروره بدعملي په علاقه کې کیږي په محله کې کیږي تاسو وایه خدای خیر وکړي خدای خیر وکړي او خدای خوشحالي راولي دغه راځي عذاب ګناهونه ماوي دا دعوت د دغه د خان د عذاب نو ولی تاسو طلب د چلته کوي بسیئه د عذاب قبل الحسنه مخک د خوشالینا لولا تستغفرون الله ولی تاسو بخنه نه غواړی د الله نه خدایم په خیر کې استغفار وایې کثرت سره په استغفار باندې چې عذابونه سونه واپس کیږي کنه او مشکلات سمره لری کیږي دونه په بل سن لری کیږي لولا تستغفرون الله ولتاسو بخنه نه غواړي د الله نه الکه که مونږه بخنه وغواړو نو سبا وشي لعلکم ترحمون د دې د پاره چې تاسو باندې رحم وشي حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام دقه د دین بیان د خلکو ته وکړو دوی د دې سخت مخالفت وکړو چې مخالفت یې وکړ نو الله پاک په عذاب راوست دنیا کې عذاب د وچکالي پې راغله بارانونه پې بند شو ځمکو غلې پرېښوې باغونو میوې پرېښوې بد عمله دې ته نه ګوري چې دا مونږه بد عمله یو ځکه دا هرڅه وشو ګوته نیسي صالح ته نعوذ بالله وی دا سپیره دی نعوذ بالله دا مسلمانان سپیره دي دا زمونږ بوتانو ته بد وی د دې وجه نه دا سختی په مونږ رااله و بمن معک او په هغه چا چې دا تا سره دي ته چې راغلی او ستا دا ملګري چې راغلي دي د دې وجې نه وروره زمونږ سپېرې شوي یو په مونږ باندې دا دغه راځي عذابونه قال صالح علیه السلام ورته ووی مونږ د باندې عذابونه نشو راوستې طائرکم سپیروال ستاسو چې د عند الله دا پنیز د الله دی دا سختې د باندې الله راوستي دي بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم یې تفتنون چې تاسو امتحان کولی شي وکانه فی المدینه او په خاریه د صالح علی السلام کې چغه حجر دی وکانه فی المدینه دلته د مدینه نه دا مدینه مراد مدینه مراد نه ده ګوري مدینه چې مدینه شوې ده نو دا دې شوې ده چې رسول الله وته هجرت وکړو مخکې دا مدینه نه و مخکې خدا سو یسرب و نامې یسرب و بیا مدینه شو دلته د مدینه معنی کوي خاریه وکانه فی المدینه او پدې خار مالدار او د هغوی سره ډلې وي هر یو کس سره ډله وه نو د یو کس ته رهت وي ډله نو په ښار د دې صالح علیه السلام کې تسعت رهتن نه کسان یفسدون فی الارض وی چې هغوی به بدعملی کولې په ځمکه کې هغوی به روانې کو په ځمکه کې ولا یصلحون هغوی به اصلاح نه کوله بدماشانو د سړیتوب کار نه کو ټول هم دا ظلمونه قالو نو هغوی وی دی بدماشانو تقاسمو بالله او د یو بل سره قسمونه وکړه په الله نه کسانو سره په خپلو کې قسمونه وکړه په الله چې د شپې به په صالح علیه السلام ورخیجو او دی به مړ کوو تقاسمو قسمونه وکړو بالله په الله لنبیت انه چې خامخا خامخا مونږ به د شپې حمله کو په ده و اهله او د ده په کورنۍ په ده به هم حمله کو د ده په کورنۍ به هم حمله کو او چې مړم کو بیا د دوی پښتنې والا څوک راشي که نه پښتنه رانه کوي نو موږ به ورته څه وایو ثم, نقو ثم لنقولن او بیا به موږ ووایو لولیه پښتنې کوونکې د هغه ته ولي وارث ته وایي پښتنه کوونکې د هغه ته چې څوک یې پښتنه وکړي چې دا صالح چا مړ کو نو موږ به ورته څه وایو ما شهدنا موږ نه یو حاضر شوی مهلک اهله هغه هلاکت د اهل د ده ته وروره ستا د کورنۍ خلک چې هلاک شوي دي موږ خو د سره حاضر نو و ان او منګه چې یو په دا خپل خبره کې لصادقون رښتونی یو ځنې خلک وایي رمیتون بالحجاره هغه په کاڼو ویشتلو بلکل خبره صحیح ده دغه نه بدماشان یا چې څوک د هغوی سره باډیګارډ راغلی و هغه په دغه دي رمیتون بالحجاره ملیکو په کاڼو ویشتل تبا او برباد شو او نور کم قوم چې و هغه په دغه باندې په صحتون د خبره نه په حضرت جبرئیل आवाज وکړو دیم شو ومکرو او هغوی چل وکړ د حضرت صالح علیه السلام د قتل لپاره ومکرو مکرن او هغوی چل وکړ مکرن په یو لوی چل سره ومکرنا او منګم چل وکړ د دوی هلاکت ته مکرن په لوی چل سره دوی وی چې صالح علیه السلام به دسې دسې طریقه باندې مړ کو رب سو وسره وشو ان دمرناهم یقینا من هلاک کړه غوی و قومهم قوم دا غوی اجمعین ټول نن لاړ شي وی هجر ته لاړ شي حالات وګوره چې هغه کاندرات پراته دي پیشم پکې نشته دا ولی فتلک بیوتهم دقه د دوی کورونه دي خاویتون چې هغه خالی دي د خاویتون یو معنی راځي خالیتون خالی خو د خاویتون نه چې رستو علا راشي نو په معنا د ساقطتون راځي غورځېدونکي فتلک بیوتهم دقه د هغوی کورونه دي خاویتون چې هغه خالي دي او دا ولې نن خالي شو بما ظلمو په سبب د ظلم د هغوی ان فی ذلک یقینا په دغه کې لآیا یو لویه نښه ده د الله د قدرت لقوم یعلمون د پاره د هغه قوم چې هغه پوهېږي حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام او داغه چې کوم مؤمنان ملګری وغه ته الله نجات ورک نو الله صالح علیه السلام ته وی دا د بدعمل خلکو علاقه ده د دې بدعمل خلکو د علاقې نه سه نو صالح علیه السلام سره د خپل مرګرو روان شو ته ته د یمن پلو هلته یو ځای کې دیره شو بیا هغه ځای کې هغه حضرت صالح وفات شو نو هغه علاقې ته خلکو نامه کېښوده حضرموت یعنی حضر موتو حاضر شو مرګ د صالح علیه السلام هغې ته اوس حضرموت وایي وانجینا الذین او موږ نجات ورک هغه خلکو ته چې هغوی ایمان راوړی وو وکانو یتقون او هغوی د الله نه یریدل دا استادان وی دا یو سو عملونه دي چې دا د علاقې د تباهی لوی سبب دی علاقه چې تباه کیږي او خیر او برکت ته ختمیږي نو دا یو سو سیزونه دي یو په دې کې دی سود دوستانو سود سره چې علاقه څومره تبا کیږي که نه نو دونه په بل څه نه کیږي خیر برکت چور ختم شي او یو دی وایو بینو دا لیواتت دا د الکانو کار په کم علاقه چې دا کار کیږي وای پس خوشحالی سکه چې پستر ګوبم دا خلک خوشحالی ونی بینی کاغه نیکانی او کاغه بدانی د دا دسی مردار کار دی چې ما وی ټول علاقه د دې سره الله پاک دا نسی په دی باندې الله په دی باندې ډېر لوی ناراضه کی نو لوط علیه السلام قوم ته سوی اتاتون الفاحشتا آیا تاسو راتلل کوي به حیاي ته الکه شرط سرو کوم شرم شته کنيشته الکه شرط سرو کوم حیا شته کنيشته دا دونه به حیا قومو دونه به حیا چې خلکو به وته قتل او دی به عمل کوو تاسو خو به خبر نه یې خلک وایي اوس هم دا قوم دونه بې حیا شو الله دې معافي وکړي په دې ودونو کې دا پروګرامونه یي دلته خو به نه کوز داسي دا ډمې راولي جړاګان راولي د خلکو مخ کې به دوی ورپاسي ځان ته به راتر غاړه باسي غټ غټ بدماشانی د میدان نه باغ روانه کی کوټې ته به دنګي نه پکې حیا او نه شرم نو دیم وی اتعتون الفاحشه ایا تاسو راتلل کوي به حیایتا وانتم تبصرون او تاسو وینه نو یا مراد د لیدلو نه دا دی چې یو بل وینه چې همدغه د هلکانو کار کوي او شرمېږي نه یا تاسو وینه د دې دغه نقصان چې د دې څومره نقصان دی او څونه بې برکتي ده ائنکم ایا تاسو چی لتاتون الرجال تاسو راتلل کوي سړو ته الکانو ته شهوتن په شهوت قضای شهوت د دوی سره پورا کوي من دون النساء بغیر د خزونه بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو یو قوم یې ناپویا چې صالح علیه صلات و سلام وته دا مسله وکړه نو قوم سوی فما کان جواب قومه نو نو جواب د قوم دد کله نه کله قوم په علاقه کې ارس کوا ازادي د دار چا وی ارسړي خپل کار دی خو چې د دین خبره کوي د دین دعوت چاته ورکوي وي دلته دا مکه ودا پابندي ده په دې علاقه نو دیم ورته وایي چې وباسئ دا دغه دا صالح د دې علاقې نه وباسئ دا ګډې وړې خبرې کوي نو نو جواب د قوم د د بل څه جواب نو الا ان قالو مگر دا چې دی وي اخرجو وباسئ تاسو آل لوتن هغه کورنۍ د لوت من قريتكم د کلی ستاسو نه د خپل کلی نه دا وباسئ دا زمونږ سره اتفاق نه کوي انهم اناس یقینا دوی یو ډله ده یتطهرون چې دوی ځان پاکوي الکه د دې کار نه دوی ځان پاک ساتي چې نه دا ګنده کار دی د الکان و خدای دی وی د دې نه چې څومره خوند پدې کې دی بل ځای چرته دونه دی خدای دې په خیر که اوصاف سه بکره نه کړه زړه ورو مو خو نشو ویلې خدای په خیر کې زې قضې شهوت تخپل وی بیانو سره کوي ما وی سړی په خله ناراضي دا بدکاری کوي خشه دا بدکاری کوي نو چې دا وکې نو سې ټول به دا غن نه لړلې چې کم غن دغه ځای کې پروت دی فانجیناه نو موږ نجات ورکاغه ته و اهله داغه اهل ته ټول لم نجات ورکا الا امراته مگر خزه داغه دا د خزه نور ډیر نه روا خو صرف دومره وا چې مرګته د خپل قوم کوله پټه چې دینو دا د قوم ملګری و قدرناها من اندازه کړی ده دا من الغابرین د پاتې شونه په عذاب کې وامطرنا علیهم مونږ راوورول په هغوی مطرا باران باران مې پرې راووراو نو دا د څه شي باران و یروره د تیږو دې ځای نه دا معلومیږي چې دا په تیږو مړه شو تیږو په دغه دي الله په دا علاقه اوچته کړه الټه کړه بیا او بیا په دا تیږو باران شو فساء مطر المنذرین نو ډیر بد دی باران د یرولو شوو بس دی